بسم الله الرحمن الرحيم قال وما سبا ذلك فهو سنة هغه افعال اقوال چې دغه نه سوا دي تحریما قیام قرات رکوع سجده قاعده اخیره فهو سنة هغه سنت دي دا قدري عبارت ده چې وما سوا ذلك هغه شینا چې سوا دي دغه مذکور نه چې کوم فرض می بیان کړو اما سوا ټول به سنت دی پر مندر شي هدايه من فرمایي چې اطلق اسم سنت اطلاق ته نوم د سنت په وکړلو اطلاق من راغ راغ د نوم د سنت په منو وکړلو حالانکه وفیا واجبات په دې لمن شو واجبات دي واجبات دي په ټول سنت نه دي د واجبات څخه مثلونه ورکوي دا ټول واجب نشي مری کنه چې کی مشهور واجبات کې هغه ته ذکر کوي ک قرات الفاتحه ته لکه زو تول د الحمد دا په منځ شو واجب دي مطلق قرات فرض ده او قرات فاتحه تر اول د الحمد دا واجب دي ای فرض په دوه رکعات شي او د ناپل د واجب د سنت په هر حرکت شي الحمد تر اول دی پیرا الحمد تر اول دا واجب دي پیرا چې یو آیات کام شي یا کنه بیا واجب دی پرې شول الحمد دې نکړه تیرا د ټول الحمد تیرول دا واجب دی او درنګ یو تیرول یې واجب دی کنه تیروي بیا یو وره که دوه وره تیر کړل الحمد کنه بیا دا دې کنه واجب دې تر کړل لکه تیرول د الحمد په دوه رکعتې فرض شي نوم نشته چې کیمه دې رکعتې شي په اول شي که په اخر شي دا نوم نشته باندې په دوه رکعت سره شکنه واجب دي یو ورته وری واجب دي وزم سورته او بل زم کول د سرات ور لګول د سرات معاد الحمد سره دا واجب دي زم دا منا چې الحمد تر کې دنا بعد به سرات تیرا وې کنه و سرا زم کول جمع کول د سرات واجب دي الحمد سره سورت خو دی کنه یو آیا بسم الله بل بسم الله رسیدې هغه ته سورت ته ویل شي سورت وی یا کنه درې آیاتی نه وی سورت نه کو تر درې آیاتی نه درو خصل دی سورت نه ا دې کنه الحمد پس تیر کړل بیا واجب ادا شول خالص په نوم باندې زم اوس د سورت او د سورت پیرا کول لاندې واجب کنه چون سرت یاسین پس تیر واپ الحمد پس کنه یا سته بقره په ستر وا یا کنه سورت وی یا درې آیتین وی دا چې تیر کې پسې کنه دا واجب دي وزم سورت مها زم د سورت سره دې کنه اې دې الحمد دا واجب دي ومراعات الترتيب فيما شرع مقرر من الافعال ومراعات الترتيب فيما شرع مقررا من الافعال بل وجب د لحاظ ترتیب فيما پیغه شي چې کوم روشوي مقرر د افعالنا من افعال د بیان د ما شرعه بل وجب د لحاظ ترتیب ترتیب د معنی چې سک مخته وي به مخته کې چې سک دویم نمبر یو دویم نمبر کې چې سک دریم نمبر یو دریم نمبر کې کنه لحاظ ترتیب واجب ده فی ما شرع مقرر من افعال په کیمه افعال شي چې هغه مقرر وشوي چې هغه بار بار کېږي که نه په یو رکعت شي په هغه شي ترتیب واجب ده چې څوک اول ده به که نه اول کې چې څوک دویم نمبر به دویم نمبر کې په مزه چې کوم افعال راو دي هغه په سلویر قسم دي یو هغه دی چې په هر رکعت شي یو ور کنه فرض ده په هر رکعت شي یو ور فرض ده لکه په هر رکعت کې ویلوړه یورې ده قیام رکوع یورې پر د پر مکه په هر رکعت سه په هر رکعت یو یو کو پر د دویر کونی پر پر قیام یورې پر دا ور کنه رکوع یورې پر دو سجده نه سجده خو دواره پر دو او بل هغه د کان چې په ټول منځ شي کنه په هر رکعت کې چې دوه وره وایي کنه دوه وره فرض وي په هر رکعت کې لکه سجده سجده په هر رکعت کې دوه وره فرض ده دریم چې په ټول منځ کې یک یو وره فرض وي لکه اخره قاعده اخره قاعده دا په ټول مشکل دا یک یو وره فرض بیا نه کې که په ځنه منځ کې په ځنه رکعت کې شکر دوی کا دی وی کر خوله کا دا وجه بدو ا فرض قاعده هغه یک یو ردو اخری قاعده کنه د درې نه منشفل او بل هغه دی کله چې پرکات څخه یو ور وی خو پر ټول منځ بار بار دی لکه رکتینا په منځ خام خدوار کته خو وی یا درې رکته وی یا سویر رکته وی رکتینا په منځ کنه متعدد دی خو دا ځون ته قسم ماش مری سه کنه چې په ټول منځ شي بار بار یو په لوکر په یو رکعت یو وروي کنه ځکه چې په کیم شینا چې پر رکعت یو وروي فرض کنه هم خاپ غون منځ شي هغه بار بار وی قیام په رکعت یو وروي دا خو په ټول منځ شي بار بار ده په دوه رکعت شي دوه رکعت قیام ده په دوه رکعت شي دوه رکعت راته په دوه رکعت شي دوه رکعت نه دا ما په شمیر شته چې کنه چې متقرر وي کنه په غونډه رکعت شي کنه درې قسم شول یو هغه چې په هر رکعت شي یو ور فرض وي قیام قرات رکوع په ټول منځ شي یو ور فرض ده اخره کاده او په هر رکعت شي دوا دوا ور وي کنه مقرر وي لکه سجده دا جو مراعات الترتیب فيما شرع مقرر من فاره بل واجب د حاضر ترتیب او پیغه شي چې اره وی کنه مقرر چې هغه بار بار راو شوی مراد راو کولی نه کنه په طریقه د فرضیت سره چې فرض وي بل کنه واجب د حاضر ترتیب او فيما پیغه شي شرع مقرر چې هغه په طریقه د کنه فرض سره راو شوی مقرر د افعال نه ویا د افعال نه لکه سجده سجده کنه په هر رکعت سره مقرر ده ا د غ ترتیب د نر سره دغه وجب د فرض نه ده دا بکی کن چې په هر رکعت یورې وي یا په ټول مشي یورې دو ا د غ ترتیب د مخش سره به سرنګ ده هغه فعل چې په ټول مشي یورې فرض ده ا د غ ترتیب مخش سره فرض ده وجب نه هغه ترتیب فرض ده لکه قاعده دا په ټول مشي ورشه کېږي د اول رکعت کې یام با په دې نه مخ شي کې قرات په دې نه مخ شي کې رکوع با په دې نه مخ شي کنه درنګ سجدا با په دې نه مخ شي کنه ا دې کې قاعده د مخ سره ترتیب کا یو ور فرض کا دوه ور فرض یک سره ترتیب فرض ده یو سړی دا کړه په خیره قاعده باندې نوسته هو دې نه کړ اول رکعت شکیه قرات نه ویلا منا پوت د قرات نه ویلا اس په کما یک ادنا بعد ور پښې چې کله خیره قاعده وکړه عبد هو ورسو تلمین ورا سول ور پښې چې موه په واره کتل بالکل غلا ویلو قرات نه پښې ویلم ده اس چک شو کنه ایګه د کنه 1000 وری کنه بل رکعت چک شو کنه چې ځکه نه قیام وکړو چې پاشه کنه به قرات وکړو ځکه چې قرات تر نه پوتې ده کنه ودرېدو پوس کنه په ویډیو باندې ودرېدو الحمد کول هواله یې تیر کړ کنه قرات یې تیر کړلو خالی به کنه الحمد کول تر به کنه رکوع بار ګرځوي سره بیا به ټیټې رکوع باو کو کنه کنه رکوع یې کړی و کنه قرات نه پوتې و کنه رکوع یې مخ کړی و فاروق بار وګرځوي سجده کوي او سجده به روکه مکمل رکعت پر وګرځوي کنه اکیا اکرات پر چک شو کنه قیام یا وکړو حالانکه قیام یې کړه وکنه رکوع به وکړو بیا سجده به وکړو کنه مکمل رکعت وکړو کړه شی بني ایسه په مقصد عمر وی ځکه چې اخر کاله خو کړی و کنه خو خالي کنه کرات نه پوتو کرات یې کنه ایسه یې قضا وروړه سلام بنا عربي کنه ځکه چې دا ترتیب فرض ده دا وایي چې کنه کادا بیا ونه ګرځوي کنه د کادا ته مخته شو او کرات ته ورسې شو دا وایي رکعت له کرات یې ورسې کړ کنه دا ترتیب واجب نه دا غفر ده ا کادا به وګرځوي کنه بیا بیا نستای بیا وکړي چې ا کادا ته ورسې شي کنه ا مخ کادا د اندو شوې ځکه چې کنه ترتیب فرض وو کادا به ته ورسې کوي او دا کرات به ته کنه به ته مخته کوي بیا به کښینه یا تحیات رسې کنه سجده ساو به وکړې کنه لکه چې سلام دې نه پسو شو ده یا مثلا کنه په اخره قاعده باندې نوسی در په لور چې مونږ خو په وړه رکعت سره رکوع نه پوتو دو رکوع من دوکړي په وړه رکعت سره چک شو پوس ودرې دو کنه رکوع یې وکړه رکوع نه بکا سجده به بیا ګرځوي کنه رکوع یې وکړه سجده وکړه ار کښېنستلو په مخ مې سره ملاړه وي چې نو صحیح مې هسې کړه دا خره خو رکو مې وګرځوله که نه ځکه چې بیا به سوي که نه دا قاعده به ته مخ ته شي رکو به ته وروسته شي که نه ترتیب فرض ده کښې به نه که نه هغه نو صحیح ختم شوه ده که نه بیا بیا هغه نو صحیح وکړو سوی صاحب وکړو که نه نو صحیح بیا ورسته شي او دا رنګه که نه ور پرل شوله چې مونږ خو په اول رکعت سي سجدي دواړه پوتي نیمه سجدي کړی یا یو سجده به کړی و یو کنه نه دا پوتې شوله په دې رستی نو سو کنه په مخ په ټیټ شي اسوی دا به روګرځوي کنه نه چې ګورې ته ضرورت نشته چې قیام کرا تر کوی کړی سیدا نه پته وکنه اسوی دا به روګروي کښې به نه کنه او په مخ په سلام نه راوي بلکې دا نو سای به بیا روګرځوي کنه دا ترتیب فرض ده هغه چې په ټول مشي یو فرض وي اې هو ترتیب د ایګه سره کا یو فرض یا پر کات څخه دوه فرض ترتیب سره فرض ده و ارا کان چې په لپاره کات یو یو فرض دی او په هر رکعت دوه دوه رکړي لکه قیام یو فرض په هر رکعت شي او په دوه رکعتو قیام دوه رکړي یا رکوع پر رکعت یو ردو کړه په دوه رکعت خو رکوع دوه ردو ا دې په میو شاته تی فرض ده یو ځای پر رکعت کنه ودرېدو نیت یې وتړلو او قرات نه ویرده قرات نه وی رکو ته لوړو قیام خو وکړو خو رکو ته لوړو رکو نه بعد چک شو وی ویل کچې رامونه خو کنه قرات نه پوت شو قرات هم نه ویلا اس ته ودر دو کنه اس کنه کا قرات پیرا کوي قرات یې پیرا کړو په مخ ته درمی سجده ته رکو یې کړی دو په مخ په سجده ته نظر می کنه ځکه چې دا یو کلمه قرات ته ورسې شو او رکو ته مخ ته شو لکنه او دا ترتیب فرض ده رکو دا بیا وګرځوي دا تصنیف فرض ده که دا بیا وګرځوي چې حساب او کوي او یو کنه سجدا دو کنه ا دویم رکعت په ویلوړي باندې ویلوړي کنه قیام هدو کړو قرات ته وکړو اس کنه چې کله رکوع ته ته پاتو لګی چې مه په واره کې یو کنه واسو دا مکریوا په مخ ټیټ شکن هغه سیدا کنه یک هزار ورا سیدا وکړلا بیا چک شکنه سیدا ته ورته شو د اول رکعت سیدا ته ورته شو کنه او قیام کراته ته مخ ته کنه اس رکوع ته درې ما کنه رکوع وکا ا قیام کراته منه مار ګرځا کنه رکوع ته ورسره رکوع وکا بل بل رکعت کنه دوی مرکه سیدا وکا کنه سیدا صاحب وکړه کنه دا ترتیب واجب ده یا دوی مرکه رکوع دې کړی و د رکو نه چک شو لیکنه ته دا پاته ولګې چې مله خو اول رکه سجدار نه پته دو په مخ لوټ شاګه سجدا کنه قضا وروړه کنه ا قضا دې وروړه اې د خپل رکعت د دویم رکعت سجدي پیرا کوا دا رکوع د دویم رکعت رکن رکوع د قیام کرات مار ګرځم کنه دا ترتیب فرض ده دا د شوې دي کنه ولا ترتیب واجب و دا غو شي کنه ومراعات الترتیب فيما شرع مكمل افعاله وقرات الشهود في الاخيره التشهد ترول په اخرين شي دا واجب ده بلکې په اول شو واجب ده والقنوت في الوتر دعاء قنوت في الوتر شي دا واجب ده قنوت دعاء نوم ده دعاء قنوت في الوتر شي دا واجب ده تعین نشته چې کیما یو کا دعا دو کنه خو چې دعا په شته راکې کنه وتکبیرات سایدینه او ټول تکبیرنا د دواري دی ولا دا واجب دي ازوي تکبیرنا درې کړه تکبیرنا په وال شي درې تکبیرنا کړه په دې هغه دویمه رکعت شي هر یو یو تکبیر واجب ده دا چې شپږ پیره کول واجب دي او یو یو کنه نه دی واجب نه کنه هر یو یو واجب ده والجهر فيما يجهر فيه په جواب ته ویل دي کراته پیل مشه چې پکې مشه کرات په جواب ته ویل شي سبول مینځ ده مشوم مخصتان اجمه دا شي کرات په جار وجب دا که په فيار ول شي سو يا صادر من وسته په ويرا بونه ولا مخافته في ما تخافت فيه او په پټک نه کرات ویل وجب دی پیغمبر چې پریم شي کرات په پټه باندې ویل شي اورې دې مې مخفشین مزدګار په شي کرات په پټه ده که په جوات نه ویل شو ساون بیا کنه سو یساو در باندې وجب شو ولهذا يجب عليه سيد سوي بتركها تنير پښوي دې وجه نه چې کوم څه مې ذکر کړو نمولي يكنا سرطة بقدريشة لما دي وجه چه سكر سبيت وجوب يبو سرطة سرا هغه دلیل یې کنه هغه چونکه حدیث دی دی وجه نکړ سنت یې بلی دی حالانکه دی واجب یې قدرې ملامش کې اصطلاح کنه عام ده په کله کله په واجب باندې سنت اطلاق کو وی واجب و اذا شراف الصلاه دا کنه استګه الموضوع لکه صفته او کیفیت هغه ته وشای و اذا شرف سواب ته سوا چې اراده وکړو د شروع پر مدر شي علمي شریکوي سره کبره الله اکبر به ویي لما تلونا اغایات بجنا چې تلوات مې وکړ چې کنه دغه فردا وربک فکبر دغه تکبیر دغه فردا وقال السلام نبی سمې چې تحریم ها تکبیر تحریم در موضوع ها تکبیر ده قال له ان يؤدي بها تطوعها دا مش دليل ده چې رکن ځکه نه ده بلکې دا غا شرط ده د منځنه بهار ده ان ما نه يحرم الفرد کچې چا تحریمه فرد پر وتړله ا فرد نیت وکړ مې پښین سره ورکه ته فرض کړه او بری ویل مې چې کله پیرا کو وې چې دواره کته نه پلا وکړه په دې تحریمه باندې قال له ان يؤدي بها تطوعها شتا د تر وایي ته چې ادا کو په دې تحریما باندې کنه نه پلاوت تحریما کوه دا د خبره دلیل لکه چې دغه تحریما کنه دغه شرط وا و دا رکن نه وا ځکه چې د یول مزه رکن کنه بل مزه کې چار نه کو کنه په یول مزه شې کنه قیام کړه دا او قرات په شویل ده به ته چې نه پل باو کو هو کنه قیام قرات په نه کو ځکه چې کنه هغه مخ مې کنه تر کړی دي په چار خدا سه وای چې دا تحریمات چې پکنه دا چې رکن نوی د موضوع شکر په اول مونږ نه بلکې شرط وي د پچا دو کن چې پرې تحریمات کنه بل په فرض اپ نه وشي مفشین صاحب را کته کنه نیات وترلو و دې کړل به تونه میس کزو وتوي کا چا کزول می باو کا چک شو کنه په هغه تحریمات باندې کنه دا بل کزول می دا ورکه په چار دو کن چې دا دا وشي یو دا غا صورت ده بنا د فرض په فرض بونه بنا د کنه فرض په نفل بونه ان نفل د پر تحریمه وتړله دوه رکعت دوه رکعت نه په ویه کچې په فرض او کنه په هغه تحریمه بونه په چار د کچې د فرض او شي ځکه چې حکم نه خو شرطه او بنا د کنه نفل په نفل بونه بنا دې کنه په پرده باندې د دواره ودی د دوندې راو بنا دې نه په په نفل راو دو کنه نه په پر تحریمات علی وا دواره کتنه په دوه کو خوشو کچ دواره کتنه را وروکا په هغه تحریمه باندې ا فرد نیت تلو فرد تحریمات علی وا خوشو کچ دواره کتنه سنت په سو کنه سنت نه نفل په سو کنه نفل لا په سو کنه دا غا صحیح دي اگر کا مکروه دي بنا دې فرد وشل دې نفل په فرد باندې بنا دې نفل په نفل دواره ودی او د دوا عقلن خدا روشي کنه بناء الفرض على الفرض او بناء الفرض على نفل خدا کنه اگر کا قیاس تقدر چې رو دي شي ځکه چې تحریمه خو کنه دا خو شرط او سرکو حدود خدا نه دی جزا ځکه چې بنا دې کنه په یو سره شي بنا د اکوار سي په ادنا باندې هغه نفل خو ادنا دی او د بل فرض دی د بل سره شي کنه بنا دې مثل په مثل باندې دا اندو جزا ا د ي خپل دليل روان ده دندو جزا کني عقل په چاره چره وای وهو يقول امام شفيع صاحب وی انه يشهد لها ما يشهد لسائر الكان دا تحريمات چې دا د منزونه جز ده ګوره شرط دي تحريمات هغه ټوله چره چې کیمه شرط بقي ارکان نه پره ا د ي منزونه پره توارت صوبه وتا کړ شرط توارت مکان توارت کنه بدن استقبال کی بلیتا و د ر ن ګ ن ي ا ت و ل ك ا س ر ن ګ چې نن متر شرط دي دانګې د تحریمه ته شرط دي په مردوړه جمعه شو خطه وغسی و تکبیر تحریمه کې کنه صحیح کړي یا لرمخ تکبیر تحریمه کې نه صحیح کړي کنه کې بلې ته مخ دې کې بلې په طرف باندې وي او دا څه نشته و تکبیر تحریمه کې کنه نه صحیح کړي ځکه چې دا غل مين دا تکبیر تحریمه شرط دې پر چې هغه ټوله چارې چې کیمه شرطي باقی ارکان نه پره معلوم هي چې دغه الميز ده وهذا آية ركنيته دغه اشتراط د شرایط دا یې علامه د رکنیت ته چې دغه رکن ده لکه رکو دی پر چې دا فرض دي شرطي نه دي سوي کنه قیام دی پر ده دی پر دي ولنا انه عطف الصلاه عليه في كل تلا وذكر اسم ربي فصلى الله پاک تفکر د الميز په دې تکبیر باندې په دې آیت کریمه شه وذكر اسم ربه فصلى و ذکر اسم ربی فصلا دا فصلا د فیات په پردو و ذکر اسم ربی و یخص نوم د رب خپل بیا علمي ذکرو عطف تا علمي دی پر عطف په د ذکر اسم رب باندې کنه عطف مقتضی د مغیرت یم کنه مطلب مطلب سره غیر غیر وي مې مه چې علمي ذکر شای دا او دا ذکر د نوم د رب خپل لګو شدا ذکر د نوم د رب نه تکبیر تحریمه مراد ده ومقتضى المغايرته او د عطف تقضا مغیرت وي معطوف معطوف له سره غیر غیر وي ولهذا لا يتكرر كتكرار الاركان ا د وجنا چې دغه رکن نه ده بلکې دغه شرط ده نه مو کار کوي په شان په شان تکرار د ارکانه پر مزه هم مشکل قیام دوه ور حقي دوه ور کې درې ور سره قیام کې نه دوه ور حقي راپی رکو دوه ور کې کنه ودا په مزه کې یو تا تا ما یوري خو یې تکبیر سره چې الله اکبر چې ری ختمه ولا بیا لوسیا به وټر وکړي کنه کبرې ته فورا وښتو کنه ور نو پښې بیا شو دل میزه هدا لر مخ ولا وی کنه یا کنه اورات په دامه شي بر باندې وکنه خو چې تکبیر ختمه ولا چې بیا اورات پټ کړی وی کنه دا چې چانه پیراوی یاد کو کنه شاوی چې کړو شي هغه میز میز صحیح ده ويرفع يديه مع التكبيره ويرفع يديه مع التكبيره وول مروي عن ابي سفر ملا امام ابي سفر دغه روایت سوا ده کنه چې تکبیر ویل سره به لسنه وته چې غوي اوله چې جوان نه پوس چکړي وي دا ابي سفر مروي ده والمحكي عن تحوي او دا د امام تحوي نه کړ حکایات تر شوا ده چې به داسې کړل حکایت نقل دی فعل ته ویل شي روایت نقل دی قول ته ویل شي امام تحوی په حناف کې محدثه ده فقیه ده ای به داسې کله چې کله کنه دا لوسه چې کول دا لفظ د کبریا او د لوی د غیر لانا دا لوس چې کول کنه په دې شي حکمت را دي کنه یو حکمت دا غواړي چې دا لوس چې کنه دا بیا علاماتو کنه چې کنه بل لوی نشتا کنه د فای په کنه مسوا بل لوی نشتا په خپل به کې چې الله اکبر الله په لوی ده کنه نه یو لفظ په لوس کې ویل شي کنه هغه نفي کې د کبریا د بچ نه کنه او په خلو کې ویل کنه هغه اثبات کې کبریا الله پاک ده کنه اول نفي کې لا اله الا وسی به اثبات کې کنه نه اول لوس چې اول نفي وکړه د نه بعد الله اکبر پس ویا ويرفع يديه حتى يحاذي بابهميه شحمه اذنه رفع يدين خصلته حكيم درسه چې غيبه دوړو سنه حتى چې برابر کو دوړې کاټه بوته ا د ت ب ر دليل حديث ابي حميد سعيد ده قال قال نبي سم اذا كبر رفع يده الى من كبيه ابو حميد فري چې نبي سم وو چې کله به تکبیر ویلو لوسینه به د من کبای نه رسې چې کوله یې ډیر رسې ولنا روایت وائل ابن حجر والبراء وانس امیر دلیل روایت وائل ابن حجر ده د براء ابن عزيب ده و د انس ابن مالک صاحب ده النبي سم كان اذا كبر او دا اعلام دا سمر سی پیغه سره چې د میش خبره وکړه په جماعت سره په کنه په جماعت سره کونه خلکا سره چې هغه ور وینا کنه په مزه به درېږي سپینا برابرېږي کنه ملوخ به الله اکبر وی کنه وا کونه به نور وی چې تکبیر شو دا او که تکبیر نشو کنه هغه داسې ویلور وی کنه هغه چې د لوسې ویني کنه چې ګرځي ته چې شوی دی ولور شي شو کنه په چا چې داسې وي چې ولې ان رفر یې د لعلام الاسم ایضا الوس چې کول یې کنه کونه خبرتیان دې پورا دي نفي د کبریادو د علام د سم دې پورا دي دا پیدا دو پښې کنه خو فقها الفاظ ته ډېر نه کسي کنه د الفاظ ډېر له حیات نه کو معنی ته کسي وما روا يحمل حالت العذر هغه چې امام شفیع سم نکر کوي احمل کوي په حالت عذر باندې دا د سره مقابل چې مدینه مراکنه شکی سړای لکه په داس موسم شي کچ هغه ژبه وی کنه په دې شه سردی وی کمیش وته چې سردی وی کنه اسره پر مده شي به کلوس نه شو بربندول اخر غته به کنه دردوله به به کنه به یې ډېر سې لس کنه چکرل هغه مې وی چې کدیا سه کنه سردی و دا ساته کنه او غته نه کنه سردی دی وجه نه کنه لوس سره شي دل سره کدل بیا کنه پټ تاوی په پټ کې شي کنه او یې ډېر سې چګي پوسټ کنه مار جوته و دا محمود په حالت عذر بونه